که هغه د طهارت او نظافت په طبقه او اشتراک وکړي مصنف هغه ذکر کړي او ساوي مسلې دي چې د هغه تعلقه هغه د مرتبه متأخر سره د طهارت نه او مرتبه مقدمه د صلات نه ده چې غزان دې د طهارت نه څه پکار دي او د مانځنه مخکې خو لزومن به مخکې د دې وجنا عنوان د کتاب الصلات نه متصل باب الاذان ذکر کو په دې کې مسلې د صلات په لاوس نه شروع شو مسلې د اذان شروع دي موږ مسائل چې ذکر کوو نه د اذان به ذکر کوو د هم باب د اذان کې خو ذکر کوي اذان په معنا د اعلان د لغتن او په اشتراک کې اعلان د وخت صلات په الفاظ مخصوصو یو چند خبرې پرې کې قابلیت توجه دي اگر چې په نفسه دې مسائل او اختلاف ډېر دي چه دی کی اطاعت دی کو شبهه ده دی چه ترجیح شته یا نه دی کی ده تصویب مسئله ده خو مصنف چه اولا تعرض کئی نو تعداد ده کلمات و اذان تا تعرض کئی او مسئله ده ترجیح تا تعرض کئی د احنافو په دین باندې کلمات الاذان چې نو پنځلس دي ابتدا کې صلی الله اکبر دې دو ذرا شهادت توحید دې دو ذرا شهادت رسالت دې دو یا دو ذرا حی علی الصلاه دو ذرا حی علی الفلاح او اخر کی دو ځله الله اکبر یو ځل لا اله الا الله دا پنځلس کلمات شروع معتاد طریقې سے تاسو اوري تاسو یاد دي امتحاني غیر ښه متوجه شي شوافی خونی باندی کلمات د اذان نولس دی نو تفصیلی د احناف غونډه کې ده خو په ترجیح قیل دی شهادتین یو ځل ایسته وای شهادت توحید او رسالت دو زره شهاد توحید ور بند کړي دو زره شهاد توحید غلې وي اشهد الله الا الله اشهد الله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله به دو زره پوچا تواز وای دین نه کلمات دې شروع امام مالک رحم الله په نوم باندې دا ځان کلمات چې دي نو دا ولس دي دا تفصیل او مغه تفصیل دې کوم چې امام شافعي څه وایي البته په اول کې الله اکبر څلور ځله نه وایي دوه ځله وایي د نولسو نه چې دوه کټ شي ولس پاتې کېږي د احنافو دپاره په دې باب کې دلیل د ابو محصوره دی وخالفهم آخرون فی موضوعین یو اول کې چې په دې اذان کې دوه کلمې دی او جمهور په اذان کې اول کې دوه درا تلو درا الله اکبر او ای تاسو دیم په ترجیح کې چې په دې اذان کې ترجیح په شهادتین کې ترجیح په معنا پیږي او ترجیح نه ده پکار دا سړی څوک دی دا امام ابو حنیفه دی اول کې وته امام شافعي متفق دی چې تلو در الله الله اکبر پکار دی البته په عدم ترجیح کې ورته عامل موافق او نه او ترجیح به بس حالی سالو دلبا شهادت تفسیری سالو دلبا شهادت رسالتی او رئی تاسو اول دلیل په دې پیش کا چې دا ونه څلور زرات الله اکبر ولې ویل پکار دی وایا ولې دا کلمات دا داسې دي نو ځنې آخر کې د خلاصې په طریقې مات شي دی او ځنې خونه دې مات شي لکه حیلته نه دې مات شي شایت رسالت نه مات شي مال حق کې الله اکبر الله اکبر دو زره دې او د دې مال حق ما سبقت نسبت د تنسیب په کار دی او د تضعیف په کار دی په کار دا چې ما سبقت کې الله اکبر الله اکبر څلور ځل شي نو مال حق کې الله اکبر الله اکبر دو زره شي شهادت چې دی تر ترسي موضعه نیسی او الله بیان وفی آخری اول کې مصنع ذکر نه فیقال اشهد الله اله الا الله مرته نو اخر کې به مفرد ذکر دی به قائد تفسیر کې لا اله الا الله فیقال لا اله الا الله ولا يصنع مصنف علیه رحمت دا نظر او قیاس چې پیش کړی دی نو ډیر ښه کړی دی لیکن نشم ویلې چې دا صفت د مصنف نشوي دی خدا دروات نشوي دی خدا د ناشکین نشوي دی کاتبین نه لک صفت نشوي دی دا نظر په مجموعه د امريانو باندې پکار و او ده دا نظر په يو امر دلته پېش کړ او دويم يې لا ويلی نه دی دا نظر په څه پکار و او ده دلته مجموعه د امرانو ته پکارو دا په دې پکارو چې ځکه ما له حقه به مبتدي د ما طبقه شي په ما له حقه کې تګ وي چې مثنویت دی په اقرار توحید کې افراد دی نو چې اقرار توحید ما له حقه کې یو ځل سره په خاطر دا چې اقرار توحید په اول کې دوه ځل شي چې نسبت د څه شي تنصیف او تنصیف او تکبیر چې دی په مال حق کې دې کې مسئولیت ته نو فقط دا ده چې دا کې ترجیح شي چې نسبت د څه شي د ترتیب او ترتیب شي څه پکې نو دی ولېږي دا هغه یوه خبره یې وچېړله چې په تکبیر کې د اول نه تربیه په کار ده او مثنویت نه دی په کار ځکه ما لحقه او ما سبقه خو به یو شان دي شي نسبت د تنصیف او د تضعیف به راځي ما لحقه چې مم الله اکبر الله اکبر ګذر شي او ما سبقه چې مم الله اکبر الله اکبر ګذر شي کار غواړي نو وساتلې دا هم کړه چې په کار توحید کې ما سبق کې مسؤلیت پکار ده ځکه ما له حق کې اقرار توحید کې افراد ده او په ما سبق کې کوچې ترجیح وي او ترجیح وي تربیه وي نو به اقرار توحید کې اخر هم پکار ده چې مسؤلیت وي پاکم څه د عبدالله ابن زید چې دی صاحب اذان دی ورس دا بدل دی او صاحب وضو بل دی فارجل نظر من سمائی ته یو سره ویل په شکل د سړي باندې نو تام سمان نه نازل شاره صوبان او غرام او قال بلدان یا میشنی یا دوتا دری نو اذان دې ذکر کړي علی ما فی حدیث ابن محذور غیر انه لم یذکر الترجیع بس دا اقرار توحید شهادت توحید وزلا شهادت رسالت هم وزلا ای خوب سم حجت ته دغه مصنویت مصنویت ها وجه الله اکبر چونه دې کې تربیه وا دغه نه خلاف او هغه د تدبیر قائل نه او دعوا درخت والا مارا د نبی صلی الله علیه وسلم ورته به توافش او پوچا تواجو وا رسول الله اسلام دته تکرار حکم چو دا په تخا په طریقې د ادراک د معافات او تعدیل سره نو د هغه نه دا جوړ شو چې دا مستقله وظیفه د اذان ده دا مستقله څه ده په دې اذان کې دا کې فتنه دې پیدا کیږي خاص کر په دغه علاقه کې دا محضب محضره چون یو جذباتی ورکیو د بزان له چېلۍ شاته رماد د ساته او د بلال اذان یې اورېدلی و، دغو له مزه ورکوله، بیا به چېلو پسې وروسته اذانونه ویل او د اذانونو نقشې به یې جوړولې، ځینې وړوکې یې دغه شانتې جذباتي او دغه حسن صوت خوښي، نو لږې یې هغه پېښې کړې او خاص کر دا ګډې بډې چې ساتي یې یوازې څو. سور له لاس ما راو هر یو له لاس راکړ او د تر رسول الله صلی الله علیه وسلم خود چې وشور ساوا سر سره جذباتي ورکی خو ته د شاهان دی دا نور برداشت کولی شو د دې د سابقه حالات سره منافي نه چې شیدې له راغې جمعوال یې غلی که چې څوک یې مشران رانوري چې دا د غوږ تنده رانه ونه وي چې ته لا ته څه اوازونه د شهادت کې غلی شوی نو دا جج ته محسوس کنه عادي نه دی بلکې دا د ما سبقنا لپاره نفرت فرعين ما سوى مختلف فيه نشعادتي د مختلف فيه نا علاوه بين د اختلاف په شهادت کې شهادت تفسیر رسالت کې په نور کې ترجمه نشته نه پدې کې ولې ترجمه ده بلکې دا ترجمه چې دا نو دا خو او در الموضوع ده ترجمه عود